الله فرمایي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام پر شوه د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی نو روجا په تمام امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب روجا عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وایي روجه به دار شي نیسي د سترګو بم روجي غلط کار ته پکې نه ګوري د غوګونو بم روجي غلطي خبره به پکې نه اوري د خپو بم روجي غلط زینو ته پکې نه ځي د لاسونو بم روجي غلط سيزونه ته به نه اچي نو روجه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي روجه د دې ټولو سيزونو نامه ده بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا پروژه کې غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي خله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعماله جبه به په غلط شي باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي د روزي میاشت ته رمضان وای رمز په عربي لغت کې سوزول ته وای یو شی چې بل شی سوځي د ترمز وای علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونی وي نو د یو لس میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په خه احتیاط سره ونیسو څنګه چې روزه فرض ده داسې پنځه وخت منظم فرض ده څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درک نه لګي نو هغه سره امدادم فرض دی دا وره که په یو محله کې یو محله کې یو کور بی پښمنی روجه ونیوه یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لګي کپروجه کې یو غریب روجمات نو او په تا ته پته ولګی دا او دا غرو جماعت نشته زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوو بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی او ادواره بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته خودلې دي پنځه منټه به مراقبه وکړه او پنځه منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله ادیره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي دا ټول ادیره کې مړی چې دی دا ناستی او غوخی ته غسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه بدر نه پری کی چې چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکه پری کی دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غسیږي لګیا دي تاسو چې مړې خخ کې پادیره کې څه کوي ا د مړي وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نن ناویا کال مخکې شپېته لکه روپۍ ته پاتې کېدې وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه رستو د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو ناغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه دولا سره غلې وي دا څه دولا سبتې زی کنه څوړي خو نه ځان سره نو عزیزانو بڑومبا شپا چې کم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دین سړی تا په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینه بارو او دا سې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې سا کی دا و دې چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به ساري ستا به ساري دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې دا غخله څنګه وا دا غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه و سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي چې لاسونه یې څنګه وو په لاره تللې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکی یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې الا باغه فوټو چې او ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته سو کوخې ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته سو کوخې نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته سو کوخې نو څه به وای چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیجندلی نو به چې هاذا محمد رسول الله و آمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړو نو ملائکه به ورته وي صدقتا ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پتا و چې تبم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم ملائکه به وای خبيسا مونږ ته وړاندې نه دا پته و چې تبم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او د پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور دیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ویل په مخه را تلاس راخ کو او راته وی چې دې دیره ته وګوره افغاني صاحب قران خورو چې ما دیره ته وکته د هر قبر نه د اور لمبه راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تا سره د احساس وی جما چیخه دغه بسالی التقبر به یو یو سټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې ځای به داسونه خدا دوا ویا ده دا داسې کی اشاره کم ځای ته وکی دا ستامړې چې شوی ده زما د ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی تلار نشمم ګیلای نشتا ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښته نه نو زور کې خپل کار کوم ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګی ده نه زما دې خړلې ده او نه ستا خرمه زور کې خپل کار کوم خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تبا بشي غرق بشي انجام بم بیا داسي وی چې څوک بم را ټینګول نه شي دیو جنا سوچ کوي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلې شي په حج کې ریا راتلې شي چې خلک راته اتی سه بوي په منځ کې ریا راتلې شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي په زکات کې ریا راتلې شي چې خلک راته خصیص بوي هر عبادت کې ریا راتلې شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتله کته پټه او خرم چاته پته بنه لګي نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلک یو یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بچک نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډیره لویه مهرباني کړې ده س وی بادشاہ مال په خپل لاس د لیچی دانه راکړي چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسی میں صبح تیری مہربان ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانه راکړي د دنیا یو وزیر د بادشاه په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي واحد عبادت چې ده هغه روزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به دغه روزي ثواب د الله په لاس ملاويږي یا الله چې دا الله لاس به څنګه وي یو روایت دا ده چې اصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله وی د روزې په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم یعنی زبر د روزدار شم په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي اسی وېما یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله دی فضل او دی رحمتونو او نعمتونو ته ګور او یو ور در تکو مزیدانو چې دا ووري نن سبا هو رو جماعتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي په خپل علاقې کې چې کم ځای اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي بیا به تبا شي غرق بشي په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي څوک به چایو پاتې نشي نو تبوي چې مونږ ځان لچ سکړی به بل ورکو دا یو سړی راته بل ورځ له موږ ځان له چې سګړي او بل ورځ کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړي او غټه وخه به دې پخ کړی ټیپر به دې پکې چوری چټنی مټنی به دې هغه ځان له سکړي په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله والله کم دروټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست یو کوم سباله بیا روزه کړ په نهاره چې بیا یې روژه کړه چې ماښام یې بیا څه قجور قجوري وغیره تیارې کړې بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټه درکب نه لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره وکړ بیبي بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وا کنه خاتون جنت وا کنه مونږ به د خپل امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته به د سیو کوي تاسو په ایمان وای ها زبه وکم تاسو به وکم په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو او بیا روټه وخورو له پچا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې وکړه نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي بی فاطمه ایمان ګوره اوس فرضی روزه د عزیزانو په علاقه کې بد اثر وکوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمني پاتې نشي کینی ټول علاقه به په الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې هشتا ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیرا شي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن پنسټ کې حج ته تللی وم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړه او منډه کړه نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوي نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جماعت له دی یو قجور راوړو پنځوس کروڑه کجورې ثواب دی او پکوړې دې که راوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راغی پردې حق عمر له بیړه تبا ده او یو غرور د دې الکه تاسو د جمعې پر ورځ خدین را پرې دي که څه چللې یعنی امیان په دولس بجې راغلي دي او مليان په یوه بجه راځي جمعه دا به سبا د جنت ټیکداري سه علاج به کې خو یو خزه و لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل اسدا د جنت باس ما تاسو مخ کې شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطي کړې ده ځکه چې مونږ د مونږ ته ګور او جنت ته ګور یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورته رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګنا قادر شو په ګنا ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هو د دې خو به خدای ته پوس کوي ورستو شوې دي ګنا باندې دي قدرت راغې اورستو شو نو الله وی دې سړی ته به انعامي زدو جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت به ورته ورکو په دې جنت کې بچي د هر قسم میوه به دو دو قسمه بیا دلته تکیا به والی داس لکه دا دلتا ز باجوړ ته تلو منو اخان سره چې ملاو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کېناسته زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ نه دا خان خو خان دی که نه خان زمونږ د بالا معنی کې هم ډېر دي دا د اوچې خانان په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي نو ما چې اوس ما ته ونه وي چې کوشه د کټ نه او چار دی خی ما ته هغه ګونه کو هر یو چې راځي صادرګان لنګي پزمکه کینی ما یو نه غړي غونډه پد کومه داسې کوي ویل دلته چې خان کټ کې ناست دي نو مونږ نشو کې ناستی دا د خان بیزتی ده او هغه داسې متقې ته ډډه والې وو داسې لاس کړی وو ما نه تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب هی د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان که نه ها شته که نه داسې خبر هم څنګه ها داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویلې څنګه یې ما بل خیم ویل ولی ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب ووري نو دلته تا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډاوال نه نصیب کیږي الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي تا به داسې ډډه والي کېله خورم هغه بوټی به کېله په خپله سپیده کړي او بوټی به دومره راوګد شي چې ستا د خولې له به کېله تیاره راوړي تا به لاسونه داسې انار خورم بوټه به انار صفا کی او استاد خلی له بیرول داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته وې چنډا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا د جنت خادمان به دومره خسته وي چې ته ورته وګورې نو تبوي چې د ملغلرې نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي دومره خسته به لکه ملغلري اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بلا څه خسته او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګورئ تاسو دا ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت حکومت خلق چي دي د دې دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګوري ها زمون شکلونه څنګه دي ورس چې تیریږي هر مخ نه د سړی زړه توري د چهره نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګوره وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي یا به پوزا بونډي وي یا به نو ته به وې چې ملغلرو نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکیږي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق واس جامع به څنګه اغوستي جامع به اغوستي د شنو رخمو چې فروټ پکې پرې کړي دي یا روټۍ پکې تیاره ده په هغه لاسونو کې بیا کنګڼه مچولي او شکلونه به هم د ملغلرو په شاني نو ته چې هغې ته وګورې هغه روټۍ نه به موړ شي که نه وایي که نه خولې خو هم ټپې نه دي داسې په تمه ورته ناست یې چې بس خو پړک جنت ته به ورننوځي خادمان به داسي یا الله ته رحم وکې چې غلامان او خدمتګار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ته خود خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې د سې دی ورته وکي خان بوج لری د خوار کفله کې دی غل نیولې وای به ورته کنه نه او الله څه وایي ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك درو جدار د خله وګمه چې دا دا ما باندې د مشکو د عنبرو نم خلګي لعنت ته پدا سي قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی دا اپریده قوم دی نو اپریدی چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډیر داسې جار او قربان کیږي نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلو نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړې وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده نو د چې کور تراغه نو خزه ته وی چې وا خزه تحصیلدار صاحب لا چې راغلم دا سر او ته په کورسې کې راپورته شو ورغواړي وته و په دې ملې و ټپاولم او بیا راته وی چې په دې کرسي کې تشریف کېده نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دورا قدر وکړه چې تشریح یې وتا وې او په کرسي کې کېنا او سپریدي خو دسی دي او ته چې چرته تانه تلاړ شي تاسو ټول تری یې ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده ما ته معلوم یې تهڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم ادا سي ناست علیکم ته چل او تا خړوس نه زړه بوټ وزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سې چو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان می پتاڼه کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان می په تحصیل کې کتلې ده شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات ته دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې پاغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو سمره تابع یې د بندگانو یو سر لور شي ډېر ټیس ټپاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی راسره ملاقات اوس هغه افسر د دوانو هم نه نو ته ورته بار ناشته او انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې دی هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه و جی اطلاع ورته مې رټ د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې او زما قانون تایر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسا نن مام ته پریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړه او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله دربار یو الله تا ته وای چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکم تباش را کنه غرق شوی کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې و چې اسوم لی وانا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزه دار ته زور کړل کېږم الله و استاد روزه په بدل کې به زه درکړل کېږم زه بستا شم اندازه وکړي چې د یو روزي په بدل کې الله بستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو کنه شو هرڅ ستا شو نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکي او یو ټکی می پرور ولای واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت پر ورځ بالکل نه بخلې کی یو پردې مال دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبد الاباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کال د خدای عبادت کړو شپږ لکه کال او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې الله د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پرې وته الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړ ولار پاتې شو الله ته تپوس وکړو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک چې ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه تا ولې ونه کړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا يم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د تسجده وکم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زولې وې الله وی زه خو زېما بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وای شتا په سیکل د پینزو سیرو چایو یا د دوو سیرو چایو یا د درې سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جم جمرود نه او د لنډي کوتل نه په سل روپۍ کرای پاغه پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سیکل والا وګوري الله دا دې هم کتو د دنیا غن کپ نا سیکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک که چې هلاک شي خدایم هلاک که چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړي دي دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایي په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شته بنګې گئی یو افسر وخی چې داغي خزي د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وخی چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګېدلې دا سمګلینګ نه دی کم چې ستا کور ته را ننوځي اسمګلینګ نشو او چې کغم غریب په وګه کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پودر دی نن پودر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي خریس کی عیش کوي پودر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مه پرېږده خو چې څنګه دې ونیو په ځمکه یې څملاوه او تبر ورته ونیسه او کېمه یې کړه نن د پاکستان بچي تمام د پوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباہ شو بیا په کم دکان کې چې بلو پرنټ چلیږي ولس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنټ چلولو بلو پرنټ یې چلولو ا بلو پرنټ چې ونیسي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وایي تخلق دې دومره دا نه وخی په خلق دې ناسور راوخی جا پودر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسی وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکار توبه او باسه یار وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوه خدای استاد سیب سے امتحان تاب نه لرو الله فرمای کأنهن الیاقوت والمرجان دا د جنت حوری به د یاقوت او د مرجانو په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ کې دا هغه سړی ته به دا انعامي هغه سړی ته چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملاوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې دی هغه به په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دی او نکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي نه او کله نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لزم او لار کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولي کلی شي دا اراده دې وکړه چې پلانې سړې نن اوړو ورته نه دی ملو شوی غریب دی کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی او دا د دې اراده خرابې دي کنه نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کیږي او د نیکۍ چې اراده وکي